چې ما دا خپل جامع او صحیح د شپږو لاکو روایاتو نه په شپاړس کاله کې منتخب کو او راجمه مې کو نو دا دومره لوی تعداد د احادیثو او د دینه دا انتخاب کول دا خو عقلا یو ناممکن او ګران عمل دی نو نتیجه پیدا مرتب کوي چې دا دروغ دي د ځان خبره ده امام بخاری رحمت الله علیه په خپل وی خطیب بغدادي رحمت الله علیه په الجامع لاخلاق الراوی کې ذکر کړی چې امام بخاری وی صنفت کتابي بست عشر سنه خرجته من 600 ألف حديث وجعلته حجة في فيما بيني وبين الله عز وجل وما دا خپل کتاب صحیح پشپارس کال کې د شپږو لاکو احادیثونه منتخب کو او دا ما د الله رب العالمین او په خپل منځ کې یو حجت وګرځولو امام زهبي رحمت الله علیه په تاریخ الاسلام کې وایي چې دا قول د امام بخاری رحمت الله علیه نه په دوو صحیح سندونو باندې ثابت دی نو د اشکال او اعتراض څه کوي چې دا خو ګران عمل دی د شپږو لاکو احادیثو نه په شپاړس کال کې د دې کتاب د صحیح انتخاب کول او دا احادیث را جمع کول نو چې کله دا ګران عمل شو نو دا اسې دروغ دي د ځان خبره ده د امام بخاری رحمت الله علیه د سید احادیث تعداد څومره دی چې دې کې ور سره مکرر احادیث هم راواخلي چې کوم بار بار ذکر کړي په دې کې چې کوم معلقات دي یا متابعات دي او مختلف روایات نو نه زره دو اتیا د احادیث تعداد ده دا د دغه نه علاوه چې کوم پدې کې موقوف دي په صحابه کرامو او په تابعین باندې دا تکرار مکرار چې لرکې نو دونیم زره احادیث تقریبا جوړیږي بهرحال د دې شبهه دا شو چې دا دروغ خبره ده چې امام بخاری رحمت الله علیه دی دا احادیث په 14 کال کې د شپږ لاکو روایتو نه راجم کړي د دې ډومبنې جواب اهل علم دا کوي چې په دغه وخت کې الله رب العالمین علماء ولا اهل علم ولا یو غیر معمولی قوت حافظه ورکړی و چې هغه زموږ او تاسو د معمول نه بالاتر ده چې دا غي دماغ سمې لوی لوی مکتبي وي او په دې کې خصوصیت صرف د امام بخاری رحمت الله علیه نو چې ګنې دا حافظه صرف د ملاو او په دغه وخت کې نور محدثین لا یا د نور فن علما ولنوي حاصل بلکې الله رب العالمین غټي غټي او کلکې کلکې حافظي اهل علم لور کړې وي د بديع الزمان الهمزاني بديع الزمان الهمغاني رحمه الله چې د فن المقامات مبتکر او موجد دی تاسو په سلورمه درجه کې مقامات د حریری وایي خو د فن مقامات موجد چې وو هغه بدیع الزمان الهمذانی دلو یلا دومره لوی حافظه ورکړی و چې په یو معمولی نظر سره به لوی لوی قصیدې د اشعار یادولې چې هغه کې به 500 او شپېت شعرونه بس معمولی چې به کتاب له نظر وکړو یو ځل به اول نراواله تر اخر پوري الف نه تر یا پوري د یادو دا خډره مخکنی خبرې دي چې زمونږ د دې زمانه له لګمخ کې زمانہ کې د اهل علم او تاریخ دا غي سیر چې وګوري نو پاغي کې داسې اهل علم مخې لرازي چې غیله الله ډېری اوچته حافظي ورکړي وي په هندستان کې یو عالم تیر شوی لغوي ادیب او شاعر علامه عبد العزيز الميمني چې په علم المخطوطات کې الله رب العالمین ډېر تجربه او اوچت مقام ورکړیو دارنګ په شام کې یو محدث تیر شوی و بدر الدین الحسنی 1354 هجری کې وفات شوی سکم سل کاله مخکې او د هندستان د عالم چې د عبد العزيز الميمني دا په 1398 کې وفات ده دا رنګ شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه چې د د حافظي ناشنا واقعات او قصې اهل علم ذکر کړي د زوی او کتاب لیکل دی حیات محدث په نوم باندې حیات محدث کشمیری چې کتاب معروف دی په دې باندې نقش دوام نو د د قوت حافظه ناشنا مثالونه ذکر کړي چې بعضی کتابونه یو نظر کتلی دي په بعضی مکتباتو د عربو کې او بیا واپس چې هندستان لراغلی نو د خپل حافظه نه غروغ روغ کتابونه لیکلي نو د نن زمانه د اهل علم حافظه هم نه او د امام بخاری رحمت الله علیه د حافظه اقرار او اعتراف نه کوي چې الله دومره اوچته حافظه ورکړي چې د لکونو اسانیدو حافظ دی او دای په سینه کې ځای کړي نو د امام بخاری رحمت الله علیه په زکا قابلیت او قوت حافظه باندې دا دلالت کوي چې دا کوم قول دی چې د شپږو لاکو احادیث نه ما د دې انتخاب په 14 کال کې کړی په دې کې څه غرابت او تعجب نشته بلکې د امزولو د د مشایخو د د نکشرانو شاګردانو د دې اعتراف کړي گواهی کړي ده د دې لپاره زه صرف یو دوا واقعي ذکر کوم چې هغه د امام بخاری رحمت الله علیه د حافظي او د هغه د تسلیمولو لپاره کافی دي خطیب بغدادي رحمت الله علیه دغه واقعات ذکر کړي او امام ابن حجر رحمت الله علیه په هدس ساری کې را نقل کړي دي د امام بخاری رحمت الله علیه یو امزول او هم سبق کلاس پیلو مرګره وای حاشد ابن اسماعیل دا غنوم دی پشین سره حاشد ابن اسماعیل وایزه او یو بل مرګره چې مونږ په بصره کې د حدیث یو دوره کې دا مجالس التحديث چې پاغي کې به محدثینو احادیث بیانول شاګردانو به لیکل دا به یادول نو په یو دوره کې امام بخاری رحمت الله علیه را سره نو موږ به لیکل کول امام بخاری رحمت الله علیه لیکل نه کول نو موږ ورپسې شو او ورلموي چې تولې لیکل نه کوي روزانه راځي لیکل نشته موږ ځان سره رجستر یو کاپیان راړو هغه موډه کې کی او ته ټکه نه لیکي دغه شانتي خاموش ناشته وای کله چې په موږ ډیر زور کو ډیر مو مجبور کو دغه دورې شپاړه سره زی تیرې شوې وي چې روزانه به په سونو احادیث بیانېدل شپاړس ورځې پسې وي موږ له ووي چې انکما قد اکثرتما علی و الححتما تاسو خو زه ډېر تنګ کم او ډېر اصرار کوئ چې ته لیکل نه کوې موږ لیکل کوو ولې ټایم ضایع کوې هسې ناستې لیکل کوه فاعرضا علی ما كتبتما تاسو ما له پیش کوي چې مولي کلی خپل رجستر را مخې لکه یو زمانه امتحان واخلئ د امام بخاری رحمت الله علیه دا مرګره حاشد ابن اسماعیل چې د خپل وخت محدث دی دی وای مون خپل رجستر راواغستې او تر دغه ورځې پورې مون 15 زره احادیث ویلیو څومره 15000 احادیث ویل شوی وو نو امام بخاری رحمت الله علیه په یاد لګیا شو د حافظینا مونږ چې د حافظي لو کتل نو خپل رجستر خپل مکتوبات متصحیح کول نو موږ له دا اندازه ولګل چې دا احادیث د یاد کړي او الله رب العالمین د دفن او د علم د پاره دی پیدا کړ چې د خپل پیغمبر د سنت او حفاظت په دې ماشوم او نوجوان باندې کوي وای مونږ شروع شو چې خپل کتابونه او رجستر مو درستولې دا غي غلطۍ مو صحیح کولې د د حافظې نه وای بیا را امام بخاری و چې په دغه وخت کې لا امام لفظ د لپاره نشته لا ماشوم او نوجوان نه دا هم وایو امام بخاری او امام بخاری دا غي مرګره دی لا نوجوان او ماشوم نه وای مونږ له وی اترون اني اختلف هدرا واضيع ايامي وای تاسو دا ګمان کوي چې زه بس اسه عبس ناستم او خپل رزي او خپل ټیم ضایع کوم ټیم پاسي د پار راغلم نو دغه محدثین وی فعرفنا انه لا يتقدمه احد موږ له پته ولګی چې د نه څوک وړاندې کېدې نشي د خپل دین د حفاظت لپاره به الله رب العالمین دا سړی مخ کې بوزي او بل مشهور واقعا چې خطیب بغدادي رحمت الله علیه ذکر کړي او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په هدى الساری کې را نقل کړي دا بعض اهل علم دغه واقعي او قصې په سند باندې کلام هم کوي خو اهل علم وایي چې ثابت د څه کلام پکې نشته چې کله امام بخاری رحمت الله علیه بغداد خار لراتلو نو داغه وخت لوی لوی علما او محدثین ورل راجم شول امام بخاری رحمت الله علیه را روان دی چې د د حافظي امتحان او اختبار واخلو نو یو لس محدثین ورلا وټاکل او هر یو لوي چې ته بلس احادیث را واخلي قلب الاسانید والمتون بو کې متن به یو ذکر کی سند به ورلبل ذکر کی دا لس تازه موارث و پاغي یاد کړل دویم له چې لس احادیث به ته داسې تیار کې چې دا غي د متون او د اسانید قلب بو کې سند به د بل حدیث راواله متن بورله د بل ذکر کې نو لس علماء په دې ترتیب باندې تیار کړ چې سل احادیث غي د ځان سره یاد کړ چې د امام بخاری رحمت الله علیه امتحان به اخلي چې خلک یو نوجوان را روان دی او د امیر المؤمنین فی الحدیث لقب ورکړي نو د د حافظي او د علم اختبار به اخلو مجلس د علم لګیدل ټول بغداد والا راجم دي امام بخاری رحمت الله علیه چې راغ نو دغه علماو په مجلس کې کینولو امتحان تنه اخلي لومبنه سره شروع شو عالم او محدث اور لوی حدثني فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا نبی الاسلام دا سی ویلی امام بخاری رحمت الله علیه نور خبرې نه کوي خو چې ا حدیث او سند ذکر کی نو امام بخاری سر او خو دی ورلوي چې لا اعرفه دا خو مال نه معلوم نه پیژنم ورپسې هغه دویم سند او حدیث ذکر کینو بیا امام بخاری صرف دوه روي چې لا اعرفه کم تماشګیر د عوامو چې ناس دی غي وي چې اسی خلکو دوه غټ لقب ورکړل چې امیر المؤمنین فی الحدیث دغه په ټکیم نه پويږي کم چې علما ناس دي فقها ناس دي نو غي پزړه کې دا خبره کوي چې ان الرجل فهم فهم یا فهمه په دواړو ترتیب سره اهل علم ذکر کړه چې دا سړی خو پويږي یا د فهم مون معنا دا ده چې د خو سم د پوي خزانه ده امام بخاری پويږي ګوره الټه خبر ورلمون کو دی وای چې نه پیژنم سل احادیث په دې ترتیب باندې بیان شو لس د ذکر کړ لس د لس د لسم چې خپل لس احادیث بیان کړ نو امام بخاری رحمت الله علیه په مجلس کې راته او شړم بني سړی لا اغله وی تا چې کوم رومبنه روایت ذکر کو سند د دا ذکر کو او متن د دا وی اولی ورله داغه غلط بیان کو او بیا ورله تصحیح کوي اصل داسې دی د دې متن د پاره فلانه سند دی چې فلانی روایت کړي عن فلان عن فلان عن رسول الله صلی الله علیه وسلم نو په دې ترتیب باندې اغله د لسو احادیث تصحیح وکا او ورله د هغه دروغ بیان کی چې کوم الټ کړي او بیا ورله د حدیث تصحیح کی چې سم حدیث داسې دی سند او متن په دې ترتیب باندې امام بخاری رحمت الله علیه د اصل احادیث دی له بیان کل په مجلس کې نو ټولي دنیا او بغداد والا دا گواهی وکړي چې د امیر المؤمنین فی الحدیث دی امام زهبی رحمت الله علیه چې په دې واقعیا او قصه باندې تعلیق کوي هغه وی تعجب په دې کې نه دی چې امام بخاری رحمت الله علیه له صحیح اسانید او متون یاد دي په دې قصه کې غټه د تعجب او د حیرانتیا خبره ده ده چې په دې یو مجلس کې سل احادیث چې کوم غي الټه ویلي امر لا یاد شوی سم خو غله د مخ کې نه یادو چې د حدیث سند دا ده او متن دا ده خو په دې یو ځل اوریدو باندې سل اسانید چې دا غي د سل احادیث چې دا غي د اسانیدو او د متون قلب الټواله شو دام امام بخاری لا یاد شول نو د امام بخاری رحمت الله علیه د قوت حافظه د پاره دغه دوه مثالونه کافی دي ورنه نور خو ډېر اقوال دي په خپل امام بخاری رحمت الله علیه وی احفظ 100 الف حدیث صحیح واحفظ 200 الف حدیث غیر صحیح وی مال یو لاک صحیح احادیث یاد دي او دوه لاک احادیث ال ضعیف یاد دي او دا مخکې قول مې واورید چې د شپږو لاکو احادیث نه ما د دې صحیح انتخاب کړی دی نو دا اعتراض په هغه چا وکړ چې زمونږ استاد په شانتی وي کم چې امام بخاری رحمت الله علیه غونته خلک دی پای باندې دا اعتراض دا اخی عبس ده بل د تعجب خبره چې کوم دا مستشرقین یا منکرین حدیث کوي وي د احادیث دومره تعداد د کم ځای نه راغلی چې امام بخاری رحمت الله علیه وي چې شپږ لاکو احادیث نه ما انتخاب وکړو دومره تعداد خو د احادیث د متونو نشته نو دا قول خو اول صرف د امام بخاری رحمت الله علیه نه یوازې راغلی نه دی چې هغه د دومره کثرت سره تعداد یاد کړی د امام مسلم رحمت الله علیه قول دی هغه وی چې ما د خپل کتاب صحیح انتخاب د درې لاکو احادیثو نه کړی او امام بخاری رحمت الله علیه کله درې لاکه احادیث ذکر کوي چې لاک را لسهیات دی او دوه لاکه ضعیف او کله شپږ لاکه ذکر کوي د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه بارک په صحیح اسانید سره راغلي دي چې لس لاک احادیث ورل یادو او امام ابو زرعه الرازی رحمت الله علیه هغه لشپګ لاک احادیث یادو امام ابو داود رحمت الله علیه په خپل وی ما د خپل سنن انتخاب د پنځو لاکو احادیثو نه کړی دی چې پنځه لاکه احادیث را لیادو نو ما انتخاب وکړو تقریبا پنځه زره احادیث هغه په خپل سنن کې ذکر کړي نو دا تعداد د کم ځای نه راغی محدثین دی متون له احادیث صرف نه وای یو متن که په لسو او سلو سندونو باندې راغلی نو دی لدی سل حدیثونه وای یو حدیث ورلنه وای او اهل علم او محدثین به د دې ډېر غټ اهتمام کولو چې یو حدیث په مختلفو سندونو باندې یاد کی امام یحیی ابن معین رحمت الله علیه چې دا د جرح او تعدیل امام نه دبوی لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه مونږ یو حدیث په دیر شو سندونو باندې ونلیکو نو دا مونږ له یادېږي نه په مطلب نه پويګو او کله به فرمایل لو لم تكتب الحديث من 100 وجه لو لم تكتب الحديث من 100 وجه ما وقعنا على الصواب یو حدیث که مونږ په سلو اسانید باندې ونلیکو مونږ لپاره کې د غلطۍ او د سم پته نه لګي ابراهيم ابن سعيد الجوهري رحمت الله عليه چې امام العلل دی داغه قول دی هغه بوي الحديث اذا لم يكن عندي من 100 وجه اعد فيه نفسي يتيما یو حدیث چې په سلو سندونو باندې مال نه را رسیدلې نو ځان پاغي کې یتیم شمارم زوام چې دا حدیث خود تاسو سره سره اډوشتنه نو په دې طریقه باندې چې ابراهیم ابن سعید الجوهری رحمت الله علیه لسل حدیثونه یاد نو دا څومره شول د سلو احادیث نه داغه لس زره احادیث جوړ شول نو زمون وانته ناپوهه سړی به وایي چې لس زره حدیث د کم ځای نه دي نو دغه سل احادیث اغله په سلو سندونو باندې هر حدیث په سل سند یادو نو دی مختلف اسانید او طرق لاغی دغه تعداد ورکه یو د عدد یادای او بل محدثین حدیث صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرفوع خبرې پورې نه خاص کوي بلکې د صحابه کرام او آثار هم په دې کې شامل دي او د تابعین او فتویم په دې کې شامل دي نو په دې اعتبار سره دا تعداد رسی نو امام بخاری رحمت الله علیه چې دا دومره تعداد د احادیث یادې د په دې اعتبار سره یادې د دې وجنه په دې مستشرقینو کې چې کوم په یو علمی بحث باندې روان دي او خپل علم دی له مجبور کړی چې غي دی یو نتیجې لورسې نو غيوم دا اعتراف او اقرار کړی دی یو انګريز مستشرق دی چې اکسفورد یونیورسيټي کې دی د عربی په شعبه کې پروفیسور او داغه نومو ډیوډ مارګولیوت کې داسې ګران نمونه دي د دې خلکو د عربو دا کتابونه نوم ذکر کوي مرجلیوت او اصل کې نوم یې دی ډیوډ مارګولیوت نو هغه موږ ذکر کړی یو کتاب دی وی محاضرات عن المؤرخین العرب هغه کې وی المسلمون محقون في الفخر بعلم حديثهم د حق او د انصاف خبره دا ده چې د مسلمانانو د پاره دا د فخر خبره ده چې دوی په خپل علم حدیث باندې فخر کوي دا علم د بل چا سره نشته نه د يهودو سره نه د نصاراو سره چې غیظ د خپل انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام خبرې په سند سره ثابتې کی او بالاسناد دی غیله ورسي دا د مسلمانانو خصيصه ده دا غي اختصاص د چې د خپل پیغمبر د احادیث او د خبرو د حفاظت د پاره د 15 لاکو راویانو احوال محفوظ کړي دي نو امام بخاری رحمت الله علیه چې دا انتخاب د احادیث کړ د شپږ لاکو ناغه په دې اعتبار سره چې یو خداغه حافظه زموږ د حافظو په شانته نه و په یو مجلس کې په زرګونو احادیث به ورله یادېدل دا اعتراف داغه استادانو هم کړی دی داغه شاګردانو هم کړی دی داغه امزول هم کړی دی کم خلک چې داغه سره پاتې دي نو داغه په نسبت باندې دا سګران او ناشنا خبره نه ده او دویم دا چې دا دومره غټ تعداد د احادیث په اعتبار د اسانید او طرق سره راغلی دی متون اگر که کم هم دي خو اسانید سیوا دي هذا والله تعالی اعلم